دا بل صورت چې شروع کیږي د سورۃ النور ویل کیږي سورۃ النور چې دا مدنی صورت ته او دا د مخ کی صورت سره د دې صورت ربط سره د مخ کی صورت سره د دې ربط دا دی چې په مخ کی صورت کې ورته اثبات د توحید کو ناغه د کامیابی یو ذریعہ اوس د کامیابی نور طریقې هغه ته بیانوي دویم نمبر مخکره ته د مؤمنانو د کامیابی خبره ذکر کړه نو اوس د ته ذکر کوي چې مؤمنان کامیابیږي خو په شرط ته دی باندې چې رد د فحشا وشي فحشا او منکر چې کوم دنه هغه شي هغه ختم شي په مخکې صورت کې ته وی د کامیابی په اسبابو کې خدا د چې څه مطلب دا د فزان کې دغه صفات راولا او د توي کامیابی په دې کې مدا چې د دې لپاره یو نظام د عدل او د انصاف څخه هغه قائم په دې صورت کې برته دا خبره څه کوي هغه برته ذکر کوي نو دا د دې صورت هغه د مخکې صورت سره رابط دی دعوه د دې صورت سره نو دعوه د دې صورت دا منع د اسباب الفحشاء ها لعلکم تذکرون پاور آیات کې وای نصیحت واخلئ یم تاسو د فحشاء او د بے حیايي د کارونو منع شئ دویم نمبر په صورت کې برته بیانې آداب په وخت د اتهام کې خلق تهمت لګی منافقان نو پاغه ټیم کې به بیا څه آداب دي دریم نمبر زواجر به ذکر کوي او تخویفات به ذکر کوي چاته هغه چاته چې څوک تهمتونه لګی په خلکو باندې تهمتونه لګی نو هغه ته به زجرونه ذکر کوي دا غوي بد صفات به ذکر کوي او هغه ته به تخویفات او دمکې ذکر کوي او بشارت اخروی ورکی په اقامت د نظام العدل سره چې انصاف والا نظام او حکومت اسلامی قائم کړي نو الله تعالی بیا بشارت درکې کامیاب به په آخرت کې دی طریقو سره سکه دی طریقو سره بدا منع د اسباب الفحشاء نه کوي دا به صورت هغه دعوه په دې طرز باندې د صورت خلاصه سره خلاصه د صورت دا ده چې اولنې باب تر لسم آیات پورې دی په دې کې به اول ترغیب وی تسلیمولو د احکام د صورت ته د دې صورت د احکام ومن دا قوانین تسلیم کړي د اغه نه پس په بیا ازاله د فحشا کوي چې فحشا د معاشري نه بهایي ختم شي نو دا غیر لپاره به ذکر کوي سلور قوانین دو قوانین د فحشا د بهایي د فعلی بهایي د ختمولو لپاره او دو قوانین د قولی بهایي د ختمولو لپاره او بیا په اخر کې چکم دی نو ورته سکی ترغیب بوته ذکر کی په دې طریقه باندې بدا تر لسم آیات پورې اولنې باب دی سورۃ النور ډیر قیمتي صورت ده ټول صورتونه قیمتي دي لیکن دا صورت بیا خصوصا د زنانو د پاره صحیح شو دا صورت چې کوم دنو هغه کیږي هغه ویل کیږي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله کوفی والا ته امر وکړو وی علمو نساءکم ها سورۃ النور خپل خود ته سورۃ النور خای کوش کنا زکه چې سورۃ النور کلا غوي نو پاره کې حیا راځي پاره کې پاک دامنی راځي پاره کې د خپل خاون اغا دغه راځي اطاعت راځي دا صفات چې کوم دغه پکې راشي نو په دې وجه باندې سورۃ النور وی وایي ښا ٹھیک شو دا ډیر قیمتي سورۃ دی خدي اوس دغه د اول د اول باب خلاصه دغه شو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها الله وی سورۃ دا یو عظیم الشان سورۃ ده سورۃ قطعه من القرآن دا یو ټوکړه د قران نه ده اهم مقاصد پکې راجم شوې دي انزلناها چې مونږ نازل کړې دي سورۃ لرا دا صورت مونږ نازل کړل چا جوړ کړل نه پزمکه کی وفرضناها او فرض کړی دی مونږه احکام د دې په خلکو باندې دا معنی پوښ کنه د دې احکام مون په خلکو فرض کړی دی وانزلنا فیها او نازل کړی دی مونږ په دې صورت کې آیات دلائل آیات آیاتنا ها بینات واضح په بیان د احکاماتو کې لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ نصیحت واخلئ د دې فحشا او د دې بی حیاي نه منشئ دا کار چوکئ اولنې قانون اوس ذکر کوي قوانین شروع شو اولنې قانون معاشره صفا کوي پس باندې زناکار خلکو ته سزا ورکړي زنایی سړی ته او زناکار خزه ته سزا ورکړي الزانیت والزانی زناکار خزا والزانی او زناکار سړی خزه مخ کې کړه په دې ځای کې ولی زکا چې دا خزه چې دا د دې وجه مخ کې چې دا کار ډېر انتهایی قبیح او بیا خزه د پاره ډیر قبیح دی سړی د پارم دا کار بد دی خود خزه د پاره خو ډیر بد دی نو چورو د خزه نه وکړه از زانیتونو زناکار خزه و زانی زناکار سړی چې واده نه ښه فجلدو نو دوری وهی دی کل واحدن هر یو د دوینا من هما د دی دواړو نه هر یو د دی دواړو نه په درو باندې په کوړو باندې وهی په قلار قلار وي نه نه سم وه نرمي مکوا فی دین الله فی اجراء دین الله په جاری کولو د قانون د الله کې دا الله قانون دی دا په جاری کا ان کنتم کچری تاسو تؤمنون بالله چې ایمان مراوړی په الله تعالی باندې ول یوم الاخر او په ورځ رستنی باندې نو کپدې دی ایمانی نو دا اوه حقا وليشهد او حاضر دي شي عذابهما سزا د دې دواړو ته طائفه یو ډله من المؤمنین د مؤمنانو نه په مؤمنانو کې دی یو ډله راشي او دای د تماشا کوي چې وګوري چې عبرت ته واخلي چې بیا دا کار څوک نه کوي ښا دای د زنا غ حد بیان کو فجلدو کل واحد منهما 100 جلده سل کوړي باور کې یو دویم نمبر ولیشهد عذابهما عذاب د دې دواړو ته حاضر شي طائفه من المؤمنین یو ډله د مؤمنانو دا به د خلکو په حضور کې ورکه دغه سا عمرو ابن العاص هغه په مصر باندې والیو تقریبا او هغه په مصر باندې والیو د عمر رضی الله تعالی عنہ بچی عبدالرحمن اوسط څو هغه نبی ځان له جوړ کړو کجورونه شربت جوړ کړ هغه اس کله هغه کتاب ته نشه راغلی و هغه د وجنه نشه شو راغه او دغه ته ویلی والی ته ویلی وی چیر ما خوش دغه شانت نشه کړل دا مالا کوړی را کوي څنګه رس کړی داس وی دي که خو نشته لري هدا تا نبی کل اوس پکې دغه جوړ شو وینا مال را کوړی را نو مشر ور ولګي دا هغه سر کونډه کو د حد سره دام دي کنه سر په کونډه کې نو سر کونډه کو او په کوټه کې ولا عمرو ابن العاص کوړی ور کله چې مدینه ته واپس راغی حضرت عمر ته پښتنه وکړه وېسه کی سوا په مصر کې څه حالات والی څنګه وی والی خو خو نو خو مالې کوړې په کوټه کې راکړې د خلکو مخ کې نه ورا کړ هغه وی خاوی بد دانه دي شوی وی راځه مدینه کې راو باسل خپل زوی خلک راجمه کړ وی راشي ګور دال تکي دغه شانته نبی سکلی وایي چې هغه نه شراب جوړ شو نشه کړو لہذا کوړې وته دلته ورکړه دلته ولا کوړې ورکړه وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين حاضر دي شر دي سزا ته یو ډله د مؤمنانو نه مؤمنانو دا خو د نا واده کړي زناکار او زناکار خدای سزا شو واده کړي سره بس کې نو دا غي بارک حدیث تا کنه خوش چې که واده کړي سړی او واده کړي خدای زنا وکړي نو فرجموهما هغه بس کوي فرجم کوي به البته تنکالم من الله نو هغه به پکانو باندې ولې تر دې چې مړ شي او پکانو کې پټ نو دا کار به سره کوي ښا اوس نن خلک څه کوي دي ته الله فی دین الله و دا الله وی زما قانون دی ښا زما قانون دی دا قانون به معنی اوس خلک دې ته څه وی دا ظلم دی مونږه غ دین نه منو چې پای کې کوړي د سواد اپریشن چې کول عملیات کول دلیل دا ویلو به خزل کوړي ورکړي پوش اوس که کوړې ورکړې وی تعذیرن یا حدن دا د الله شریعت دینو کنو اوس چې په دې باب کې یو څوک را پاسي چې ته دین جاری کې او هغه پتا باندې سو کی هغه خپل نه جاری کوي اخیری ته مجبور شې ته جاری کې نو چې ته جاری کې او ستا خلاف هغه جنگ شروع کی په دې خبره باندې د دې سړي بس حکم سي مجموع الفتاوا لیکي اما اذا قتله على دين الاسلام چې د دین اسلام په وجه باندې د سره جنگ شروع کا او تا وجني یو بادشاہ د ځان ته مسلمان وي هغه نه ته پوسټ وي او هغه را پاسي او د یو قانوني اسلامي په وجه باندې د خلکو سره جنگ شروع کی چې خلک په عمل کې دی وي نه بکوي پیلا ها مثل ما یقتله النصرانی علی دینه دا خو دا سه دا لکه لکه نصرانی عیسائی سره کته د خپل دین په وجه وځي خو یا د کل دین په وجه یا د بازی دین په وجه نو وی فهذا شر من الكافر المعاهد دا د هغه کافر نه تاسو سره معاهده کړی دغه ځان ته چې مسلمان وای دا دغه نه بدترین کافر دی فان هذا کافر محارب هغه وای دا حربی او جنگی کافر دی بمنزله الكفار الذين يقاتلون النبي واصحابه په منزله د هغه کافرانو دی چې د پیغمبر سره جنگ کړو او د صحابه او د پیغمبر سره جنگ کړو د پیغمبر سره کوم کافرو جنگ کړو ابو جهل سره کړو ها ابو عتبه ور سره کړو امیه ور سره کړو نو دا د ابو جهل غونه کافر دی دغه وی دا د عتبه غونه کافر دا قائد کتاب د شرح العقائد تفتازانی دغه شرح کړی دا الته هغه لیکي قاتل المؤمن لکونه مؤمنا لا يكون الا کافر مؤمن چې د ایمان د وجه نه وجني دا نه مگر کافر دا یوازې د ایمان خبرم ده ته مونږ کوون کې د مونږ د وجه نه وجني ته چې ته ولې مونږ کې لکه نه دې پرېږدم ته ولې روزنی سي نه دې پرېږدم نو ته ولې د الله دین قائمه نه دې پرېږدم وجنم دی نو دا سره لا یکونو الا کافر دا بنی مگر کافر دی حالان کې دا کار په مون واجب دی فقها لیکلي شامل لیکلي دي کچر ته کفار په علاقه باندې قبضه وکړي ان ته بس چل کې په مسلمانانو باندې واجب ده چې ځان لخپل والی مقرر کې او قاضي مقرر کې دا ولې واجب والی او قاضي په واجب دي چې هغه ول اسلامي قوانين نافذ کی ځان طرف یو یو علاقه کې ځان ځان ته جوړ کی دا بادشاہ د لاندې دي نه جوړي پوه شو کنه او دا هغه خبره ده چې د آباد خلک وای کنه چې یاره په ملک کې وای په کم ملک کې تا ته امن کنه تا ته سن وای سوکو انو بس په دین باندې وای هغه دار اسلام ده لکه هغه هغه امن د فقهاو لیکلي دي چې ته پکې قاضي جوړ کې او ته پکې والی جوړ کې او هغه والی او قاضي د الله په قانون فیصله کوي او هغه بادشاہ ورته سن وای دغه د دار الامن وای او چې ته والی او قاضي نوم خواله د استغفار ورانه کی نو بیا به څنګه چلی بیا په هغه ځای کې هغه ملک دار اسلام نه وي هغه ته بیا دارالاسلام نه وای پای کې جبر شروع لري په زور باندې پتا باندې د غیر الله دین مانی پوښي کني منځ او دس روزه تا ته پرېخه دا هغه په خپل خو چې عبد العزيز ته ته چا دا وی کنه چې هغه کوم ته چې منځ روزه او ادا جمعه او مدرسه او خانقاه دا هغه دغه دا هغه ول دا خو دا وی په قانون کې اجازه ته وی پر هم کرم منتفات دي دا سمون په زور نه دي حاصل کړي مون ته قوت نشته ده که سبا غي غواړي بیا را باندې باندې پوښ کنه لہذا په دغه باندې عمل اسلامي نه ګرځي نو دا په دې طریقه باندې به هر حال په دې باندې خلک څه شروع کی جنگونه شروع کی او په دې باندې بیا خلک وژني دا عیني وای بدر دغه کې بدر الدین او په عمدۃ القاری کې ومن نسب الحرب فی منع فریضه او منع حقا یجب علیه لآدمی یجب قتاله خوش یو سره د هغه تا سره د هغه فریضه نه کوي فرض کار نه کوي ته ته وای وی کا وی کا وی کا دعوت ورکه ورکه اخیری هغه جنگ ته تیار شوی نه کومه جنگ سره کولای شم خدا کار کوم نه نو چې دا کار یو کوی سره جنگ سره د سره جنگ کول فرض یجب قتال د سره جنگ سره دا فرض د کول په دې صورت کې نو دغه صورتونه دی ګورئ چې د تعالی دین الله وی ها ته وته وی فی دین الله تاسو نرمی مکوئ په قانون د الله کې نن نیم دین هغه په عمل کې نه دی یو منځ په عمل کې دی یو روزه ده یو زکات دی یو حج دی هغه مستا په خوخه باندې دي کې وی کا کني کې می کا اختیار درکړ دی باقی داغه نه اقوا کې څومره دین دی اگر ټول تاسو معاملات وای په کتابونو کې کني وای ستاسو فقهاو کتابونو کې نشته معاملات بابونه ها بیع ده ها شرا ده رهن ده دا ټول څه نه دي کنه مضاربت ته پلانې ده دستا د اسلامي قوانینو باندې روان دي نه دا د خپل قوانین دي مارکیټ داغی په قوانینو دی عدالت داغی په قوانینو دی خوش کنا سیاست داغی په قوانینو دی او ته وای چې یاره بس سیدا نو دا مدرسه کې بیا د دیني فقه ویل ته ضرورت څه پاتې شو بیا خو ضرورت نشته دا دین الله نه دی دا دین الله دی ګوره ښا خوش وی ولا تاخذکم به مارافتن فی دین الله او ان نسی تاسو لرا رافت نرمی نرمی و نکی طرف ترا نشی فی دین الله په دین د الله تعالی کې ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر کچر تاسو په الله او په آخرت باندې ایمان راوړی ول یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین او حاضر دي شي سزا د دې دواړو ته یو ډله د مؤمنانو نه په کوټه کې بینه ورکی اوس دویم قانون الزانی لا ينكح الا زانیه زناکار سره چې لا ينكح زنا نه کوي او لا ينكح واده نه کوي الا زانیه مگر د زناکار خزی سره او مشرکتن یا بيد مشرک سره کوي وزانیتو او زناکار خزه نکاح نه کوي لا ينفقوا نکاح نه کوي د دې سره الا زان مگر زناکار سره او مشرک یا مشرک وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړی شوی دا کار په مؤمنانو باندې دی آیات کې لګ اشکال دی اشکال دا چې الزانیتو لا الزانی لا ينکح الا زانیتن او مشرکتن زناکار سره به یا د زناکار خل سره نکاح کوي یا به د مشرک سره کوي او زناکار خل سره چې نکاح کوي یا به زناکار و سره کوي یا به مشرک کوي نو مطلب دا شو چې دې کې دوه خبرې اوله خبره خدا ده چې که خدا مسلمان یو زناکار ای بدکار خدا خدا مشرک سره نکاح یا متنجس دغه رنګ کې خدا مدغی دا کافر مشرک ای نو کته ډیر مطلب یو سره مسلمان ډیرم جناکار شو خپل نکاح خو ساغي سره نه جایز یو خدا خبر دویمه خبره دا ده چې آیا جناکار سړی د پاک خل سره نکاح جایز نه دی جایز نه دی ولا که جایز دی نه جایز دی پوښ نه اوس سوال پر هغه چې سر بسنګ چل کو د آیات څنګه حل کو نو بس بعد خلن خبره دای چې هغه وایي چې د آیات منسوخ دي د سورته النساء په آیات سره چې وحل لكم ما وراء ذلكم بس د دینه اخوا تاسو ته نور سدي او حلال دي نو بس آیات منسوخ شو د آیات منسوخ څخه لفظ کې تلاوت کې شته په حکم کې منسوخ دي دا یو قول دی دویم قول دا ده چې نه دا آیات منسوخ نه دی دا آیات جاری دی بنا بر عادت بنا بر عادت جاری دی څنګه د دې معنی اصل کې دالته کې نفي د نکاح نه ده دا نفي د رغبت ده نفي د چا ده د رغبت ده نو دا داسې شو الزانی زناکار سړی لا ينکحو مین نکئی رغبت نکئی په نکاح کې الا زانیتن مگر د زناکار سره زناکار سره چې ګرځي ګرځي نو هغه بم مینه دا وی چې چا سره نکاح وکړي د زناکار سره تاسو وګورئ کنه دا ګلوکاران دي دا ډمان دي کنه دوی چرته محدث سره خو نکاح نه کوي کنه ها په دا چا سره کوي وای بل ګلوکار سره وکړه عمران خان وعده وکړه چې چا سره وکړه دا غبل ډمه سره وکړه نو دغه شانتي یو ډمه ځان لګوري چې هغه سره نکاح وکړي زکه چې د دمی نادي کې هغه کې زکه دا چې د دو چې کم طبيعت ته نه پاغي باندې خو پاکه خدا نه برابرېږي کنه خجی او مشرکتن یا دغه کې مینا کوي د چا سره د مشرک خزي په نکاح کې ته مشرک او کې نو مکه يهودانه کړي وو ته پسې هغه دمه وکړه پوه شو او هغه طلاق کړه و زانیتو بیا زناکار خدا لا ينکحها مين نه کوي په نکاح ده دې کې الا زان مگر زناکار سره او مشرک یا مشرک اے زناکار ترم چې نکاح کوي کنه نو هغه داسې سړی نه کوي چې پاک دامن سړی چې مولوی سی وای چې رب دې به وکم هغه وای دا تبا دا ډم بیا سو کنټرول کوي پوه شو او مشرکون یا وسره سوک یا وسره مشرک وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړی شوی د دغه عادت په مؤمنانو باندې مؤمن صلی الله علیه وسلم په کار چې د زناکار خود په نکاح کې رغبت وکړي رغبت په باندې او دغه چې کوم دغه دغه شانته کو سره سکیږي دغه شانته کو سره وکي ولیکن دا خبره چې مینه دې کې نه کیدا دې طرف ته توجه نه کیدا کار باندې یا دویم دغه دا دی چې ازانی دا نکاح په معنا د وتی سره تاسو ویلې کنه فقط پوښوي نکاح په معنا د جما سره نو ابدکاری د مراد دي کنه نو ازانیتو زناکا ازانی زناکار سره لا ينکحو بدکاری نه کوي الا زانیتن مگر زناکار سره کوي او مشرکتن یا د مشرک سره کوي اے زناکار سړی چې ګوري ځان له زناکار ګوري مطلب دا چې دا مو آیا چې یو ځای کې یو زناکار سړی جناو کا توا چې ګندای پاک دامن خل سره وکړو نه نه دا په خپل دغه باندې ګندای ځکه د سره دا کار وکړو ولې دا څنګه کیږي والزانیتو او زناکار خذ صدا لا ينكحها بدکاری نه کوي د دې سره الا زانن دا مو وای چې کنه دا دا کیو بدکار خزا او هغه یو صحیح سړی روغ موټو پاک دامن سړی دوکا کو پاک دامن سړی نشي دوکا کوله دکې بخپل مرضی الا ځان مگر دې بدکار مگر بدکار سړی او مشرکون یا مشرک سړی وحرم ذلک علی المؤمنین او بن کړه شوی دا کار په مؤمنانو باندې دایبل درې معنی دار چې وای دا دو دغه د نفي د نکاح د نکاح نه نکاح مراد ده خو نفي د نکاح نه نفي د دغه د لیاقت او د مناسبت ده نو لیاقت او مناسبت دا معنی چې لا یلیق لا ينکح لا یلیق الزانی زناکار سره چې لا ينکح لا یلیق لایق نه دی الا زانیتا مگر د زناکار خزی او مشرکتا یا د مشرک خزی والزانیتو او زناکار خزه چې دا لا ينکحو لا یلیقو لایق نه ده نا لایق نه ده دې سره الا زان مگر زناکار دی او مشرک یا مشرک دی بس دا سره لایق دی دا د پاک خلکو سره خوان نه کوي مطلب دا دی ښا دا نه څنګه دا حرام دی دا قباحت زنا زنا بیانې وحرم ذلك علی المؤمنین او بن کړه شوی دا کار په دا حرام دی دا کار په مؤمنانو باندې دا سلور توجیهات پکې څه کړی دي دای پکې کړی دي ښا خو به هر حال دار د زنا قباحت بیانې په دې دوو قوانینو سره اولنې قانون الزانیت والزانی صحیح شو او دویم قانون الزانی لا ينکحو معاشره د بدفعلی نه د بدکاری نه پاک کوي ٹھیک شو اوس دا خو بدکاری و د چا د عمل اوس بدکاری د خلی ده په خلی فحشا پخلی فحشات دي خلک پخلی باندې بد ردوي کنزل کوي کنه نو دا غي د پاره دوه قوانين ذکر کوي نو د دویم قانون ګوره دریم قانون والذین کسان يرمون المحصنات يرمون المحصنات چې اولی پاک دامن خزي پاک دامن خزي اولی مطلب څه دی يرمونها بالزنا بهتان په لګي تهمت په لګي په پاک دامن خود باندې تهمت لګي ثم لم یاتو باربعه شهدا بیا راتل نه کوي په سلور گواهانو باندې نو صرف چې زنانه او تا پورې دا حکم خاص چې څوک باګ دامن خود باندې بهتان لګي که پساړو کې نه پساړو کې دا قانون خودمره خبره چې د کې پاک دامن خود ځکه یاد کړ چې یو وجه دا ده چې هغه موقع داسې ولکه د ام المؤمنین واقعه را روانه ده پاغي باندې دوی تهمت لګول او ظالمانو یا دا ده چې يرمون المحصنات او المحصنات صفت مقدر ده النفوس المحصنات هغه هغه هغه پاک دامن نفسونه هغه باندې بهتان لګي ثم لم یاتو باربعه شهدا بیا نراولی سلور گواهان سلور گواهان نشی راوسته اربعاتی کې مؤنث دغه ته کنه دا تیر تانیس ته کنه نو دا عدد د مذکر د پر عدد اقل مؤنث راځي د مؤنث د پر مذکر راځي نو سړی گواهان سړی گواهان به پیش کې فجلدوهم نو او چې دا دغه وکړ کنزل وکړ بدر دی ویل یو خدای ته ویل وزنایل خوش نعوذ بالله یا یو سړی ته ویل او زنای خو هغه پاک دامن پاک دامن دا مطلب چې هغه دواره یو داسې لکه دا چاکلیټ چلی نو هغه ته خو وای نه غیبان څه نشته دی پوه شو کنه خو چې داسې و چې په ظاهر کې پاګه باندې داس چا نه ولیدلی بیا ورته وای کاږي چې سالور گواهان پیش کړ تاویل چې دا سړی زنا کړ دا کسالور گواهان پیش کړ خو په سړی باندې حد راغی کنو نفجلدوهم او هیدا کسان ثمانین جلدتن اتیا دوری اتیا کوړې دی وه چې بیا د خپل په کنټرول کې شيخه د خلکو خلی برا سمی شي بیا به د ابا دی رد نه وای ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا او ما قبلوي دوی لره شهادتا گواهی ابدا یسکلا ها اس کله بر د گواہی اس نه قبليږي و اولائک هم الفاسقون او دا کسان چې دا فاسقان دي دا دي دین اجرا څخه قسم خبرې کوي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه او باسي من بعد ذالک پس دا کارنا کم کارنا توبه او باسي دغه وکړو قذف وکړو چې قذف وکړو دا بدنامي ولا ګوله پچا باندې داغه نه پس کنځل وکړل توبه او باطل نه حد خو ته نه ساقي کیږي نه حد خو ته نه ساقي کیږي لیکن دا د په توبه سره به فسق لري چې بد د ګنا نه پاک شي البته په دې کې اختلاف دی احناف وای چې لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا که توبه نه دې در توبه وباسي د گواہی نه قبليږي کله چې بوتلو کنه گواهی لا نو د د گواہی بنه قبلې کنه دا محدود فی القدم ته لیا در د گواہی و مسترد شوافی وای چې نه الا استثناء د دواړو نه ده فسق املاړو ا د گواهی هغه استرداد املاړو په گواہی قبلې من وایو نه گواہی استرداد نه ته لګوایي به اوس هم چې کوم دنه سوي هغه به نه قبليږي ځکه چې ابدا ټکه راغله دي ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا هیڅ کلم د دې گواہی مقابله وي نه توبه او باطلا حد فراغه فسق نم پاک شو گناہ نم پاک شو لیکن دا خبره ته گواہی برده نه قبليږي کله کله د گواہی کې پیش او چا په گواہی ورته د فلانی ځای کې قذف کړو تهمت لګول په فلانی سړي باندې پاګه کې بیا حق شوی دی لہذا د گواہی بس دا قاضي وای دا مسترد دی دا دا پوه شو او لای قوم الفاسقون خله دور خطرناک الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا مگر هغه کسان چې توبه او باز پس دینه او اصلاح د خپل عملو کې فان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون ته مهربان دی بس الله په مهرباني کې به بخي په اخرت کې خدا خبره ده چې دا گواہی به نه قبليږي والذین یرمون ازواجهم اوس دا خو د بهر چاته ویلو کله په خپل کور کې خلې ته وی او زنایان بدکاری دا خبره په کور کې وکړه چې په کور کې وکړه یا په کور کې دا داوا وکړه قاضي سره چې ما خدای بدکاری کړل نو هغه کسان يرمون ازواجهم چې بدنام لګي په خپل خدو باندې ولم یکل لهم شهداء او نه دوی لپاره بیا گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه اوس دی وای د پورته د کم دانه گوارا ولم پوښوي خو ما ته پته لګیدل چې لهدا قاضي دا خزه زما مړکا په دې باندې راجم وکا ځکه چې دې زنا کړی دا نو قاضي وته وای گوا گوا نشته دې نو چې گوا نشته خزه ته وای ته اقرار خزه اقرار نه کوي وس چلو کی نو دې طریقه دا ده فشهادت احدهم نو گواہی دې یو تن دې دوا دې دوا د دوینا اربع شهاداتن سلور گواهی دی بالله پالا باندې بالله چې سروي شهادت په سلا کې بیراله نو اشهدو بو سروي قسم بپکی دی به سلور پیری قسم کړی پوه شي سبا وي قسم می دی په الله وی چې زګوای کوما انه لمن الصادقین داوود امیر خود تراجی دې ته صيغه متکلم بیا استعمالي چې یقینا د دریشتونو نیم فيما رميتها به من الزنا فاغه خبره کې چې ما په دې زنا دا تهمت لګولې ده زه په دې رښتونه هم څلور پیری بدا قسمونه خوري د قاضي په دغه کې په دربار کې چې څلور او خوړل په پینځم ځل باندې ول خامساتو والشهادت الخامسه نو گواہی پینځمه پي ان لعنت الله چې دې به وي چې لعنت الله تعالی دی علیه په د باندې یعنی په ما باندې پمار د الله لعنت وی ان کان من الکاذبین که چرته یم زره درو که چرته ای دې درو جنو نه متک چې دې غایب دې معنا د متکلم زکه کوم چې دې به الته کې قاضی په دربار کې داتې وای کنه چې ان کنتو که چرته یم زره من الکاذبین د درو جنو نه فی ما رمیتو ها به من الزنا ما ته په دې در زنا کوم بدنامه لګولې ده که په دې کې ته درو جنم الله دې په لعنت وکړي دا پنځه قسمونه شروع دو سلور به عام قسمونه وکړي په پنځم دله په لعنت یاد کی پوه شو چې دا یاد کړو دا غي نه پس به قاضي خدای ته وایي خطا وسوای نو ويدرأ عنها العذاب او دفقی بلدی خزنا العذاب سزا سشی بیت دفقی ان تشهد اربع شهادات بالله گواہی کول ددی دا ان تشهد فاعل دی درو دی ښا دفقی بردنا سزا ان تشهد اربع شهادات بالله گواہی کول ددی خزی سلور گواهی په الله باندې اوس پدا پاسی دی ته وای ته اقرار کې دا وای زه اقرار نکوم خاطر چې اقرار نکې نو ته قسمونه شروع کا نو دا وای چې قسم می دی په الله وی ته دا گواہی کوم انه لمن الکاذبین چې یقینا زما دا خاوند دروغ جنونه دی فيما رماني به من الزنا فاغه بدنامه کې چې په ما باندې د زنا لګول دې دروغ وای دا چې دا سلور پیری بدا قسمونه وکړي چې سلور پیری وکړ نو ول خامسه په پینځم دل بیا دا پاسي ول خامسه ان غضب الله عليها او په پینځم دل باندې بدا وای چې یقینا غضب د الله تعالی دی عليها په دې باندې یعنی په ما باندې دا به وای ان کان من الصادقین کچریم ز کچر تی بی دا خاوند رشتونو نا کدی رشتیا وی الله دې په ما غضب کی ما دې الله تبا کی کما کما دا کار کړی دا پینځه گواهی بوس داو صحیح شو دی کی یو خبره خدا دا چې دی کی د خل خاوند په طرف کې وی لعنت الله د خل په طرف کې وی غضب الله خیال مده کنا د خاون پاره کې غضب لعنت الله او خد پاره کې سوې غضب الله دا ولی د دې یو وجه خدا ده چې د خزه چې د پخاون خو تهمت لګ خاون خو زنا وی کړی دا د خپل ځن زنا رتکې نو دا ډیر غټ کار دی نو لہذا کدی کړی نو بیا ته الله غضب شي خوش کنه یو دا دیمه خبره ده چې خزه د لعنت نه ډیر نه یریږي حدیث کې راځي بخاری کې روایت ته تفسیر نه لعن تاسو لعنت ډیر وایي ځکه تاسو په جهنم کې ډیر وایي خل لعنت چلانت چړي وایي نو په دې وجه باندې دي ته هغه ټکه یاد کړئ چې کم سخت وي نو هغه سخت ټکه دي ته یاد یو دیمه خبردار چې د خاون په طرف کې وی والخامسه والخامسه او د خزه په طرف کې وای والخامسه دا ولې دا فرق راغی د دې فرق وجه دا ده چې ستړې چې کوم خبرې کوي نو هغه په اطمینان سره کوي په اعتماد سره کوي نو هغه خبره برابر کوي نو هغه شهادت والخامسه والشهادت الخامسه هغه د اسم عاطف په اسم باندې کوي هغه برابر را روان خذ چین او خذ خبرو کې جلدی کوي او دا ګډوډیږي نو دا هغه د وجنه عطف پچا باندې کو په فعل باندې وکړو نو چې په فعل وکړو نو هغه ال تکي دا هغه د نسب د وجنه په دې نسب راغی دا د دې هغه دغه طرف ته اشاره ده خائن کان من الصادقین که چرته وی دا خاوند دي د رښتونو نه ولولا فضل الله نو چې دا سلور قوانین ته دې ته قانون د لعان وي اوس که یو که یو وکړو بل بل نه کوي نو هغه بل چې نه کوي نو قاضي هغه بندي کی چې اورګه چې د اقرار وکړي چې اعتراض خزه وکړو چې آو بس ته د ما کړی د خو به سزا کی که قسمونه وکړ دواړو وکړ دوسو نو چې دواړو قسمونه وکړل نو بس دې ته لعان وای نو قاضي سي به وای چې خاصه یې تاسو په یو کور کې گزاره نه کیږي ما حکم د پس ته وکړو سړی د خپل کور ته دی خدای د خپل کور ته دی خبره جدا پوه شو کنه پس قرار د دې نه پس دې ته دا وای اوس باقی کپه دې کې سرک دروغجن یا څوک رښتونه هغه نور به الله ته حساب کوي ها هغه الله تعالی به سره ته حساب کوي ولولا فضل الله کچته نه فضل د الله تعالی فضل د الله تعالی څه دې هغه قوانین دي چې را لېګلې دي د پاره د سچي د بچ کېدو د زنان هغه قوانین نه وي او رحمت علیکم پتا سبحانه و رحمت و رحمت د الله رحمت د الله دې ده کې څه ده رحمت د الله په دې ده کې هغه قوانین دي چې هغه د قولی فحشا دغه د پار راغلی هغه ولنی دو قوانین فضل شو او رستنی دو قوانین رحمت شو وان الله تواب حکیم او یقینا الله تعالی توبه قبل ان کې او حکمت والا دې کدا نه وي نو د لولا جزاء مقدر ده نو لا عذبکم فی لا لبتلیتم بالفحشاء نو تاسو مبتلا شئ په بهای باندې فحشا کې مبتلا شي او جزاء مقدره به تراو باسي که الله دا قوانين نه را لګل نو ټول ټول معاشره به خراب شوي وي دا تر دې پورې تسلور قوانين ذکر کړل دو د پاره د فعلی او فحشا د کول د پاره دو د قولی د پاره